باید د هغه چودر کناټۍ ورداغ کې او د وطنه یې وشړي او چې براهمه او تشکنځل وکړه باید ژبه یې پریسي که چا دا دعوه وکړه چې زه براهمه او ته تعلیم کوم باید ایشولي تیل په وچښل سي د سپي پشي چونګښي کارګه بم او چودر د وژلو کفاره سره یو شی ده سبحان الله دا کم انحطاط او کښتوالی ذلت او عبودیت دی چې بشر ورسېدلی دی هغه انسان چې د ذلت و دغه درجې ته رسیږي هغه ته بشر او انسان ویل کېدلای سي خیر بودایی هندوانو دا کار فقط د خپل قوم سره کړی دی براهیمه دا کار د چودر یا منبوذین د طبقې سره کوي مګر تر دې ټولو اشد او بدتر هغه کار دی چې یهود یې د ټول بشر سره کوي ځکه يهود خپل ځان یا خپل قوم نسبت و ټول بشر ته ښه او بهتر بولي محترم ورونو څرنګه چې خبره تر يهودو پورې ورسېده نو ښه او بهتره دا بولم چې د اورېدونکو د معلوماتو د زیاتولو دپاره لږ څه د یهودو پر عقیده او دیانت وږغېږم ښه دی چې دا خبیثه ډله وپېژنو په پخوا کې رومیانو ټول انسانان و دوه قسمه ته ویشلي وه رومانا او برابره او عرب هم و دوه قسمه ته ویشلي وه عرب او عجم او يهودو پنځه دېرش قرنه د مخه انسانان و دوو قسمو ته ویشلي دي چې یو قسم یې یهود دي او بل قسم ته یې جوییم یا امیین وایي یعنی غیر یهود وروڼو! په غربي هېوادو کې یهود بې له یهودو و نورو ټولو انسانانو ته جوییم وایي. د جوی د لفظ معنا یعنی قوم یا امت او جوییم یې جمع ده او د یهودو سره د جوییم معنا یعنی بت پرسته کفار چارپایان او نجس او په عربي هیوادو کې يهود بیل يهودو و نور ټول انسانانو ته امیین وایي د يهودو عقیده دا ده چې دوی د الله عزوجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی او دوی د الله عزوجل زامن او احبا دي او الله عزوجل وهي چاته د د جل جلاله د عبادت کولو اجازه نه ده ورکړې او نه ورکوي او نیک دي قبلوي بې له یهودو څخه نو بې له یهودو نور ټول انسانان جویم دي یعنی بت پرستان دي که څه هم دوی د هر اله عبادت کوي بیا هم بت پرست دي نو ځکه یوازې یهود مؤمنان دي نه نور انسانان د دوی د تورات او تلمود د اقوالو مطابق د یهودو نفسونه د الله عزوجل د نفس څخه مخلوق دي او د دوی عنصر الهي عنصر دی نو یوازې دوی د الله عزوجل پاک ذات اولاده ده او الله عزوجل یوازې و دوی ته دغه انساني چهره او شکل د دوی د تکریم په سبب ورکړی دی او به له دوی څخه نور ټول بشر د شیطانی او حیواني نجس زینت څخه پیدا شوی دی نو خود نجس او ناپاک دی او جویم فقط د يهودو د خدمت لپاره پیدا شوی دی او دا چې وجویم ته هم انساني شکل ورکول سوی دی دا د دې لپاره چې دوی د یهودو سره ژوند کوي نو د یهودو د عزت په خاطر دغه نورو انسانانو ته د انسان شکل ورکول سو چې یهود په اساني سره ژوند او تعامل ورسره وکړي ولی که د دغه دوو مختلفو عناصرو چې یو یې الهي عنصر دی او بل یې حیواني عنصر دی دغه ظاهري مشابهت نه وای بیا نو هلته د دغه دوو مختلفو طایفو په مابین کې تفاهم نه سوای کېدلی نو ځکه یهود په انسانیت کې اصیل دي او بې له یهودو نور ټول بشر حیوانات او نجس دي ځکه عنصر یې حیواني دی که څه هم ظاهرا د انسان په شکل دی خو څرنګه چې اصلي عنصر یې شیطاني یا حیواني دی نو دا ممکنه نه ده چې نجس دی نه وي دا د یهودو په عقیده د دوی او د نورو انسانانو په مابین کې ذاتي او عنصري فرق سو هو پخوانیو رومیانو او پخوانیو عربو خپل ځانونه تر نورو انسانانو په ځینې عقلي او جسمي صفاتو او امتیازاتو ښه او بهتر بلل خو بیا یې هم عقیده دا وه چې ټول بشر د یوه اصل او ذات څخه دي او د نور بشر د پاره پر خپل ځانو ادبي حقوق لازم بلل او د نور بشر سره پراکړه ورکړه او معاملاتو کې د شریعت او اخلاق مراعات کاوه هغه که د تفرقه په اساس هر څونه خپل ځانونه لوړ بلل خو د يهودو پر اندازه تفرقه او لوړوالی نو اختیار کړی یهود خو په اصل خلقت او نور بشري امتیازاتو کې خپل ځانونه د نور بشر څخه جلا او بل شی بولي یهود د خپل عقیده په اساس هغه چې د مخه بیان سو د خپل ځانو په لوړوالي کې د جنون تر حد اسراف کوي د دوی عقیده دا ده چې د ټوله مځکې او عالم ټول نعمتونه او مالونه یوازې او یوازې د دوی دپاره دي او هر هغه شی چې د جوییم یا امیینو په لاسو کې دی هغه هم د یهودو ملک او د یهودو حق دی او پر یهودو دا واجب ده چې د امیینو سره داسې معامله وکړي لکه د چارپایانو سره هغه اخلاق او آداب چې يهود يې په خپل دين کې لري په هغه سره دوی په خپل مابین کې مکلف دي یعنی يهودي به د يهودي سره کوي دا نه دروا چې د امیونو سره په دغه اخلاق ژوند او معامله وکړي بلکې پر يهودو دا واجب او لازمه ده چې د غیر يهودو سره دغه اخلاق هیر او ترشا وغورځوي يهود باید د امیینو څخه غلا وکړي چم ورسره وکړي درواغ ورته وایي خطا یې باسي مالونه یې په غصب سره واخلي عزت او ناموس یې چور کړي حتی که په وسه پوره سوی وي وژني حتی که په وسه پوره سوه ویې وژنئ او د امیونو سره په معامله کې ټول حرام کارونه وکړي الله عز وجل پر دغه ګناهو و يهودو ته عذاب نور کوي بلکې دا کارونه د دوی د پاره حسنات او ثوابونه دي پر دغه کارو اجر ورکوي او الله عز وجل د يهودو څخه بیل دغه کارو ناراضي کیږي او قرآن مجید د یهودو و دغه اجرامي عقیدې ته اشاره کوي د سورت آل عمران په 15 اویا نمبر آیات کې فرمایي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني ځینې اهل كتاب سخ هذا سوق دي چې پر ډېر مال امین وګرځوې بیرته یې تا ته صحیح او سالم درسپاري چې دا هغه امین او صالح خلک و چې د يهودیت څخه بیزاره و لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او داسې نور او ځینې د دوی څخه هغه دي که یو دینار هم په امانت ورته کښېږدې دغه یو دینار به هم بیرته در نه کړي مګر که ته همیشه پر ده ولاړ وې یعنې همیشه دې طلب کاوه چې دا عام یهودیان دي او دا ولی دوی داسې خیانت کوي جواب الله عز وجل فرمای ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دغه خیانت په دې خاطر کوي چې دوی وایي که موږ د امیانو حق او مال وخورو پر موږ ګناه نشته موږ د امیینو سره د شریعت په مراعات کولو نه مکلف یعنی د امیانو په باره کې پر موږ هیڅ ګناه نشته هر څه چې موږ غواړي هغه څه ورسره کوي امیان څوک دي بې له یهودو نور ټول بشر الله عز وجل د دوی دغه دعوه او باطل عقیده ردوي او فرمایي ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون او دوی پر الله عزوجل خلاف وایي درواغ وایي حال دا چې دوی پوهیږي یعنی دوی ته دا معلومه ده چې دغه خبرې موږ د ځان څخه جوړې کړې دي خو بیا هم دغه درواغ وایي ورونو د یهودو د مشهوره او مقدسه کتابو څخه تورات عهد قدیم او تلمود دي په تلمود کې وايي، يهود و الله او ملائکو ته تر ټولو مخلوقاتو خوښ دي او دوی د الله جل جلاله د ذات څخه دي لکه زوی چې د پلار د ذات څخه وي نو هر هغه څوک چې يهود په چپلاخه ووهي لکه الله چې ووهه او که امي یو يهودي ووهي جزا یې مرګ دی که يهود نه وای د مځکې څخه به برکت پورته سوی وای لمر به پټ سوی وای بارانونه به قطع سوی وای او يهود چې امیین پالي ژوند ورسره کوي دا داسې مثال لري لکه انسانان چې حیوانات پالي امیین ټول سپی او خنزیران دي کورونه یې لکه د چارپایانو ګوخانې مردار دي پر امیینو مهرباني کول حرام دي ځکه دوی د یهودو او الله دشمنان دي خو د جویم سره د ضرورت په وخت کې د ځان ساتنې لپاره تغیه او مدارات کول روا دي او هر هغه د خیر او فایدې کار چې يهود یې د جویم سره وکړي ډېره لو خطا او ګناه ده او هر شر چې وجویم ته ورسوي هغه صدقه ده پر هغه ثواب ورکول کېږي هر څه چې د مځکې پر مخ موجود دي هغه د يهودو ملک دی او کوم شی چې د امیینو سره دی هغه یې د یهودو څخه غصب کړی دی او پر یهودو دا لازمه ده چې په هره طریقه سره وی لاس یې راوړي او څوک چې يهودي د غلا په ګناه د قتل په ګناه د چم او خیانت په ګناه محکوموي هغه پر الله تجاوز کوي که یو يهودي د یو امي مال پیدا کړي دا حرام دی چې بیرته ورکړي ځکه چې بیرته ورکول یې د يهودو پر ضد د کافر تقویه ده د جویم سره د يهودي محبت یا د هغه شویل یا د هغه خوشول ډیره لو ګناه ده خو د تغیه او ضرورت په وخت کې پروا نه لري که يهود په یو جنگ کې کامیاب شو باید خپل دشمنان اول تر اخره ووژني که چا د دغه کار څخه مخالفت وکړي هغه د شریعت مخالفت او د الله عز وجل نافرمانی وکړه او تاسو ویني چې همدغه اوس يهود د خپل شریعت سره موافق په فلسطین کې دغه عمل کوي او د يهودي شذ زنا او د يهودي سړي زنا د يهودي شذ سره حرام ده خو د امي یا جویم سره مباح او حلال ده ځکه جویم لکه چارپایان داسې دي همدارنګه د يهودي ښځې دپاره د يهودي نر سره زنا حرامه ده خو د امي نر سره مباح ده که يهودي و بل يهودي ته قسم یاد کړي باید په خپل قسم سره وفا وکړي مګر د امي سره پر قسم وفا کول نه دي لازم مقصد دا چې يهودیت خپل ټول پیروان د غیر يهوديانو په مقابل کې د هر قانون او هر اخلاق څخه معاف کړي دي او هر رذل کار ورته جائز او مباح کړی دی محترم ورونو تر دغه ځای د يهودو د عقیده او دیانت معلومات د هغه کتاب څخه را نقل سو چې د بروتوکولات حکمای صهیون په نامه سره یادیږي کتاب ډیر لوی دی د يهودو په باره کې قسم قسم معلومات پکښې دي خو ما یې فقط د یو بحث خلاصه را نقل کړ او دا دې هم درته معلومه وي چې دغه کتاب اصلا په روسي ژبه نوشته سوی دی خو بیا د دنیا په مشهورو ژبو لکه عربي انګریزي فرانسوي او آلماني ژبو سره ترجمه او نشر سوی دی خو بدبختانه یهود یې نه پرېږدي هر چیرې چې پیدا کې رانیسي او سوځي یو محترم عالم وایي زه څه موده په امریکا کې اوسېدلم او په دغه موده کې مو هلته د مختلفو دیانتو په مابین کې د دیني مناظرو کنفرانسونه جوړول یو وخت د یو یونیورسټي د طرفه د مختلفو ادیانو د بحث او مناظرې کنفرانس جوړ شو و دې کنفرانس ته مسلمانان مسیحیان بودایان هندوان د افریقي دیانتو ځینې خلک حاضر شو مقصد هر قسم او د مختلفو عقیدو خلق حاضر شو بې له یهودو هغو په دې کنفرانس کې ګډون او اشتراک رد کړي بیا چې موږ په دې باره کې معلومات او تدقیق وکړي ومو لیده چې دوی د هغه خپلې عقیدوي فلسفې په سبب نه دي حاضر شوي هغه دا چې دوی اصلا نه غواړي چې خلق په خپل دین قانع او په هغه کې داخل کړي دا ولې ځکه د دوی په عقیده دا ممکنه نه ده چې یو څوک دې یهودي سي حتی که پر یهودیت هم ایمان راوړي خو یهودي کېدلی نه سي ځکه الله عز وجل هغه نه دی اختیار کړی هغه د بني اسرائیلو څخه نه دی هغه من شعب الله المختار د الله عز وجل د غوره سو مخلوقاتو څخه نه دی يهوديت د خاصو انسانانو دین دی يهوديت د هغه خاصانو دین دی چې الله عز وجل خوش کړی دی او پاته نور مخلوقات ذلیله طبقه ده يهودو ته اجازه ده چې هغه خطا باسي د هغو سره په سود او ربا معامله وکړي مالونه یې غصب کړي وینې یې وچشي یهود داسې نه دي لکه بودایي هندوان چې فقط د خپل قوم د یوې طبقې سره د عبودیت معامله کوي بلکې یهود ټول بشر د ځان مریان بولي او دوی د بشر سرداران دي او هیڅ انسان یهودي کېدلی نه سي ځکه د دې دپاره چې یو څوک یهودي سي یوازنی شرط دا دی چې مور به یهودي وي او د یهودو د ذاته څخه به وي دا ممکنه نه ده چې یو څوک دې په خپله خوښه سره د یهودیت دین اختیار کړي سبحان الله د دوی په نظر يهوديت حق دین دی خو په هغه کې د نور بشر داخليدل ممنوع دي دغه عقیده د دغه ځای څخه لا باطله ده حاشا لله چې حق دین او جنت دې د ځینې بشر حق وګرځوي او د نور بشر څخه دې منع کړي دا کار د عادل رب د عدالت سره منافي دی وروڼو که زه نور هم يهوديت د يهودو دين او عقايد بيانوم بحث ډیر اوږدیږي نو به خپل اصلي مقصد ته راسو هغه دا چې بشر د بشر په عبودیت کې د جهل او ذلت و دغه اندازې ته رسېدلی و تاسې د قریشو او عربو ته وګورئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت او نبوت کې هیڅ تحقیق او تدقیق نه کاوه حق او باطل یې نه سره سنجول صرف د هغه عبو... د هغه عبودیت په خاطر چې په ځینو یعنی که دغه قرآن پر ولید ابن مغیره چې په مکه مکرمه کې وو یا پر عروه ابن مسعود الثقفي چې په طایب کې وو نازل سوی وای نو موږ ایمان پر راوړي سبحان الله د حق او باطل مسأله د بشر مسأله سوه یعنی که پر داسې چا نازل سوی وای چې هغه د متابعت مستحق وي ښه ده ښه که نه نو حق نه منم دلته ډیر لوی فرق موجود دی یو څوک د حق متابعت د حقیت او حقوالي په سبب کوي او یو څوک بیا وایي والله فلانی متابعت کړی دی زه هم متابعت کوم دلته د بشر متابعت سو نه د حق تاسو ته هغه موضوع در معلومه ده چې په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم او په صحیح احادیثو کې راغلی ده څوک چې د عربو دین یې واړاوه تغیر یې پکښې راوستی تاسو ته معلومه ده چې اول ټول عرب د ابراهیم علی السلام پر دین او موحدین و دې دین ته عمرو ابن لحی الخزاعی تغیر ورکړ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمای رأيت عمرو ابن لحي الخزاعية يجر قصبه في النار وكان اول من بدل دين العرب یعنی عمر ابن لحی الخزاعی می ولیدی چې د دوژخ په اور کې خپل کلمه کشوي ځکه دی هغه اول سړی وو چې د عربو دین یې بدل کړ ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې وایي عربو د دغه عمر ابن لحی څخه رب جوړ کړی وو نو د عبودیت هغه اقصا او لوړه درجه دا ده چې موږ د یو حاکم شورا او پارلمان د قانون تابع سو الهي شریعت او قانون پریږدو او و دغه د بشر جوړ سوي قانون ته رجوع کوو نو ځکه الله عزوجل په دغه باره او مسئله کې په ډیرو آیاتو کې موږ ته تحذیر را کړی دی د دې کار څخه موږ شدید منع کړی یو او فرمایي بیل الله د بل چا عبادت مکوي او بل چا ته مذلیل کېږي او د الهي قانون څخه مخالف قانون جوړول او د هغه عملي کول د عبودیت او عبادت په مسأله کې هغه لوړه درجه ده تاسو ته معلومه ده کم وخت چې عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه د اسلام پیژندلو او اسلام راوړلو د پاره ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلی او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په منځ کې دغه آیات شریف تلاوت کړي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم یعنی دغه کتابیانو خپل عالمان او عابدان په خدای منلی و او مسیح ابن مریم یې هم په خدای منلی و چې د الله عزوجل زوی بولی یعنی د مسیح علی السلام د احبار او رهبان عبادت یې کاوه بیا نو پس لمانځه عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د پوښتنې په ډول وویل یا رسول الله موږ نصاراو د احبار او رهبان عبادت نه دی کړی یعنی هو د مسیح عبادت مو کړی دی خو د احبار او رهبان عبادت مو نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ایا حلال یې نظر باندې حرامول علی رضی الله تعالی عنه وویل هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل ایا حرام یې نه درته حلالول علی رضی الله تعالی عنه وویل هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه ستاسو عبادت دی و دوی ته چې اوامر یې د شرعي حکم په مثل سره قبلوي حتی تر شرع یې د مخه کوي تر دې به کوم عبادت لوی او اعظم عبادت وي چې یو انسان بې له الله عز وجل څخه بل انسان مشرع او قانون جوړونکی وګرځوي موږ چې مسلمانان یو او په اسلامي هیوادو کې ژوند کوو څنګه په دې راضي کیږو چې یو قاصر العقل بشر ته دا اجازه ورکو چې موږ ته قانون جوړ کړي حال دا چې زموږ سره د خالق البشر قانون موجود دی هغه خالق البشر چې د بشر مصلحت تر هر چا شور معلوم دی او په پوهیږي موږ څنګه او ولې د بشر قانون د حکیم او خبیر الله تر شریعت د مخه کوو نن ورځ موږ وینو چې د دغه عبودیت او عبادت مسأله په مختلفو قسمو او مختلفو ډولو سره موجوده ده ځینې هغه کسان دي چې د بشر عبادت د تشریع او قانون په ایښوولو سره کوي ځینې بیا صراحتا د بشر عبادت کوي لکه د بودا مسیح او داسې نورو عبادت ځینې بیا هغه دي چې نن ورځ د ډېر تعظیم تجلیل تکبیر او تقدیس په شکل سره د بل بشر عبادت کوي نن ورځ موږ ځینې اسلامي هیوادونه وینو چې اسلامي دولت ورته ویل کیږي او وایي دین مو اسلام دی په دغه هیوادو کې به ډیر عجیب حالات وویني مثلا یو اسلامي دولت د یو قائد یو زعیم یو رئیس د زیږیدلو په ورځ یا د تخت د کښینستلو په ورځ ډیر لوی جشن جوړوي په دغه ورځ ټول مملکت په شور کې وي مکتبونه او تعلیم رسمي دوایر او کارونه معطل وي لوی او کوچنی د دغه ورځې د پاره تیار او آماده وي دیني او دنیوي کارونه پاته وي نر او ښځې لویان او کوچنیان په ساعتو د سړکانو پر غاړه په انتظار ولاړ وي چې هغه د قائد د تیرېدو یوه لحظه وویني د دغه موضوع په باره کې په زرهاو صفحې اخبارونه چاپیږي فوج او پولیس په ښارو کې نشر او د تیارسۍ په حالت کې وي د دغې ورځې بې ځایه مصرفونه په میلیونو وي فنکاران او هنرمندان خپل مهارتونه ښکاره کوي غزلې او ترانې په مرچ نشریږي وزیران او رئیسان په رقابت او سیالي سره لوېدلي وي هر یو کوښښ کوي چې تر هغه بل ډېر څه وکړي خبره به نوره نه اوږدوم نتیجې ته به راسو دا ټوله معرکه د څه شي لپاره ده د یوه بشر د تعظیم تجلیل او تکبیر دپاره هغه بشر چې نه چاته نفع رسولای سي نه ضرر هغه بشر چې هره ورځ د قضای حاجت ضرورت ورته پیښیږي سبحان الله عبودیت په بل نوي شکل سره ښکاره سو همدارنګه ذلت بل نوی شکل پیدا کړي ورور مسلمان عزیز دی مؤمن د خپل ځان لپاره دغه ذلتونه نه قبلوي ځکه مؤمن پوهیږي چې زما عبودیت یوازې او یوازې و الله عز وجل لره دی دا چې یو انسان فقط د الله عز وجل د پاره ربوبیت اعلانوي دا د انسان د ازادۍ اعلان او شعار دی په دغه اعلان سره بشر د بل بشر د خضوع او تذلل طاعت او عبودیت څخه خلاصیږي د بل بشر د تقلید او متابعت حکم او قانون څخه خلاصیږي هغه څوک چې د الله عزوجل ربوبیت اعلانوي هغه ته دا ممکنه نه ده چې د دغه اعلان سره دی د بل بشر و حاکمیت او شریعت ته تسلیم سي او بالمقابل هغه څوک چې دی د بشر د قانون تابع وي او بې له الله د بل چا د ربوبیت عقیده ولري او دغه څوک بیا دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم هغه په خوب او خیال کې دی دغه څوک یو لحظه هم مسلمان نسی بلل کېدلی الله عز وجل د سورة النساء په 15 نمبر آیات کې فرمایي فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم قسم دی پر رب ستا چې دوی تر هغه وخت نه دي مؤمنان یا نه مؤمنان کیږي تر څو چې دوی د خپلو شخړو جګړو دعوو په مابین کې تا منصف فیصله کوونکی او حاکم ونه ګرځوي او ستا تر قضاوت او فیصلې وروسته دوی په خپلو زړو کې دغه ستا د حکم او فیصلې څخه هیڅ خفګان تنګي او نه رضایت حس نه کړي او دغه ستا حکم ته پوره تسلیم سي په خوشي او خوشحالي سره یې ومني او بیا هم رب عز وجل د سورة یوسف په څلوېښتم نمبر آیات کې فرمایي ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم یعنی نه دی حکم او حکومت د هیچا مګر خاص د الله جل جلاله دی او الله عز وجل امر کړی دی چې د هیچا عبادت نه مکوي بیل دغه الله دغه د الله عز وجل عبادت سم او حق دین دی دغه نو هغه حقیقي او واقعي دین دی ورونو د اسلامي دین حقیقت دا دی چې عزت او حاکمیت یوازې او یوازې الله عز وجل لري او بشر به و بل بشر ته نه ذلیل کیږي او نه به تابع کیږي او نه به ځینې بیریږي دغه حریت د اسلامي دین اساس او ریښه ده دا د هغه څه خلاصه ده چې رسول الله صلی الله علیه و و آله وسلم او د ده اصحاب کرامو موږ ته راوړي او راپرې ایښي دي ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورستم څه وویل ویل الله عز وجل موږ رالیږلي یو چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کړو او د رب العباد و بندګۍ ته راوبول دا کار د اسلام د شروع څخه را شروع دی بلکې دغه حریت بلکې دغه د حریت او ازادۍ مفهوم د لا اله الا الله سره یو ځای راغلی دی تاسې د هغه وخت و عربو ته وګورئ چې د عربي ژبې په مفهوم پوره پوهېدل ورونو موږ خو عجم یو چې یو حتی د نن ورځې عرب نسبت و هغه فصیح عربو ته کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې و او وحی ورته راتلې هم عجم دي په عربي نه پوهیږي هغه عرب په عربي او د عربي په مفهوم او مدلولاتو پوهېدل د مثال په ډول یو صحرایي عرب د صحرا څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او پوښتنه یې ځینې وکړه ویل ته و چی شي ته خلق دعوتوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما دعوت ولا اله الا الله وان محمدا رسول الله تدی تاسو پوهیږئ چې صحرایي عرب څه وویل ویل دا کار پاچهان نه خوښوي یعنی دغه ستا دعوت حاکمان او پاچهان نه خوښوي عجبه فهم دی ښه متوجه سه عربي پوښتنه وکړه ستا دعوت څه دی په جواب کې ورته وویل شوه لا اله الا الله محمد رسول الله دلته د پاچهانو څه دخل سته دا جمله د پاچهانو سره څه اړه لري چې ویل دا کار پاچهان نه قبلوي یا څرنګه چې هغه عرب په عربي پوهېدل دغه اعرابي پوه سو چې دغه کلمه انسانان د انسانانو د عبودیت څخه آزادوي د هغو کسانو څخه یې آزادوي چې دوی الهه ګرځول سوي دي او بشر ته بشري قوانین جوړوي پر بشر د خپلې خوښې سره مطابق حکمونه کوي او داسې نور نو خو دې وویل دا کار پاچهان نه قبلوي ورونو یو وخت یو بل اعرابي و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه الی ما تدعو و چی شي ته دعوت او بلنه کوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ډیر بسط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته وویل وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اعرابي چې د عربي ژبې په مدلول او مفهوم پوهېدی په معنا او مقصد یې پوهېدی دی پوهېدی چې لا لطفا فتا واړوه اعرابي پوښتنه وکړه الا ما تدعو و چې ته دعوت او بلنه کوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ډیر بسط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته بیان کړه وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اعرابي چې د عربي ژبې په بدلول او مفهوم پوهېدی په معنا او مقصد یې پوهېدی دی پوهېدی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله داسې یوه کلمه نه ده چې فقط په ژبه سره ویل کیږي بلکې دا داسې یوه کلمه ده چې د پاچهانو او آمرانو حکمرانی په خطر کې اچوي کوم وخت چې اعرابي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واوریدل چې زما دعوت لا اله الا الله محمد رسول الله ته دی فورا یې وویل اذا تحاربك العرب والعجم یعنی که ستا دغه دعوت وي نو عرب او عجم در سره جنګیږي اوس نو ته اورېدونکی ښه متوجه سه کم وخت چې یو انسان دا ایمان ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی بیل الله د بل چا عبادت نکوم بې له الله و بل چاته نه ذلیله کېږم بې له الله د بل چا څخه نه بیریږم بې له الله بل څوک رزق نه راکوي بې له الله د بل چا قانون نه منم بشر به زموږ دپاره قانون نه جوړوي بې له رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د هغه قانون جوړول هم په الهي وحي سره دي یعنی کم قانون چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راته اجدي هغه قانون هم د الله عز وجل د خالق البشر جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د وحی فواسطه نازلیږي دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا سوه پر دغه معنا د ایمان راوړلو نتیجه دا سوه چې نه پارلمان منم نه شورا چې موږ ته د کتاب الله څخه مخالف قانون جوړ کړي د هغه حاکم حکم د منلو وړ نه دی کوم چې الهي شریعت ته تغیر ورکوي یا د هغه څخه مخالف قوانین ایږدي ځکه دا بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت دی او دا بیل الله جل جلاله څخه و بل چاته ذلت دی حال دا چې مؤمن عزیز دی مسلم په خپل رب په خپل الهي دین په خپل الهي شریعت عزیز او معزز دی مؤمن په کلمه سره د لا اله الا الله د بندگانو د ذلت او عبودیت څخه حر او آزاد دی الله عز وجل دا خوښ لري چې انسان مکرم او محترم وي او یوازې د د جل جلاله تابع وي خو د یوه انسان عجز او خضوع و بل انسان ته ذلت دی دا ذلت او اسفل السافلین دی چې بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت وسی بیل الله جل جلاله و بل چا ته سر کښته کړسی ورونو یو شي ته متوجه سي دا چې زه وایم مسلمان مکرم او محترم دی عزیز او معزز دی مشرف دی و چاته باید سر کښته نکړي دا دا معنا نه لري چې انسان باید متکبر او مغرور وي د خلقو سره دې په کبر او غرور ژوند او معامله وکړي یا هیڅکله داسې نه ده زموږ دین موزون او متوازن دی د مؤمنانو سره مو ژوند باید په مهرباني او تواضع رحم او شفقت سره وي عزت او غلبه مو پر کفارو او کافرانو ده الله عزوجل موږ ته د مسلمانانو سره ژوند او گزاره راښي د سورة الحجر په اته اتیا نمبر آیات کې فرمایي واخفض جناحك للمؤمنين یعنی کښته که مؤمنانو ته وزر خپل ستاسې د شفقت او همدردۍ وړ مؤمنان دي د مؤمنانو سره په نرمي او ملاطفت مهرباني او شفقت تواضع او مرحمت گزاره کوي او بیا هم رب عز وجل د سورة التوبه په یو سل اتویشت نمبر آیات کې فرمایي لقد جاءكم رسول من یعنی د هر هغه شي څخه چې و تاسو ته چې و تاسو ته تکلیف رسیږي هغه پر د صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر سخت او دروند دی په هر ممکنه طریقه سره چې وي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم غواړي چې د ده علیه الصلاة والسلام پر امت آسانی وي ستاسې پر هدایت ډېر حریص دی غواړي چې تاسې د دنیوي او اخروي عذابو څخه وساتل سي خاصتا پر مؤمنانو ډېر مشفق او ډېر مهربان دی دغه آیات شریف موږ ته دا راوښول چې د مسلمانانو سره به په شفقت او مهربانۍ سره گزاره کیږي ورور د وزر د کښته کېدو څخه مقصد نرمه او پسته گزاره ده نو په دې آیات شریف کې الله عزوجل خپل مکرم رسول علیه الصلاۃ والسلام په دې سره امر کوي چې د مؤمنانو سره ښه او نرم ژوند کوه او او سخت زړه وای نو به خامخا دوی ستا د شاوخوا څخه سره پاشل سوي وای یعنی که ستا دغه رحم او شفقت ښه اخلاق او مهرباني نه وای دغه مسلمانان دغسې نه در باندې راټولېدل نو د مسلمانانو عزت او غلبه پر کافرانو وي نه پر مسلمانانو د مسلمانانو سره مسلمان خوار او ذلیل ژوند کوي مګر هو دا ذلت یې د عبودیت ذلت نه وي د خضوع ذلت نه وي د تشریع او قانون جوړولو ذلت نه وي د رزق د غشتلو ذلت نه وي د بیرې ذلت نه وي بلکې دا ذلت یې د رحمت او مهربانۍ ذلت وي د خدمت او همدردۍ ذلت وي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم چې امام مسلم یې د ابو برزه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي ابو برزه رضی الله تعالی عنه وای قلت يا نبي الله علمني شيئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طريق المسلمين یعنی ما و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا نبی الله داسې یو شی راوښیه چې په هغه سره ګټه وکم نفع او پایده را ورسوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو د لارې څخه د آزار شیان ګوښه کوه د آزار شیان ګوښه کوه یعنی که په لار کې ډبره سیخه د کیلې پوستکی یا نور ضرر رسونکي شیان پراته وي ایسته کوه اوس نو ته فکر وک یو سړی د نام او نشان خاوند دی د عزت او شرف خاوند دی د لوړ رتبه خاوند دی پر لار رهی دی په لار کې ډبره د کیلې پوستکی یا بل ضرر رسونکي شی پروت دی او دی ورکوړ هغه شی د لارې څخه ایسته کی دا د مسلمانانو سره تواضع سو پر مسلمانانو رحم او شفقت سو همدردی او خدمت سو او د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو سره دغه سرویه او معامله پکار ده دا سینه چې یو څوک وای زه عظیم او معزز یم زه معتبر او رئیس یم زما سره دا کار نشای زه ولی ځان ښه تکم او ځان ذلیل کم دا سړی د ذلت په صحیح معنا نه پوهیږي دا هغه مطلوب عزت نه دی د مسلمان څخه دغه عزت نه غوښتل کیږي هغه مطلوب عزت پر کافرانو دی مسلمان باید د الله په عبودیت او بندګۍ سره ځان معزز کړي د بل چا قانون او شریعت نه کې قبول د الله عزوجل د حکم څخه مخالف حکم نه کې قبول رزق باید بیل الله د بل چا څخه ونه غواړي بیل الله د بل چا څخه ونه بیریږي دغه هغه عزت دی چې د مسلمان څخه مطلوب او غوښتل کیږي مګر کم وخت چې د رحمت او مهربانۍ خدمت او همدردۍ مسئله راسي ځان خوار او ذلیله که هیڅ ښه کار خوار او بد یا سپک مه بوله د هر مسلمان ورور سره په ورین تندي او خندا مخامخ کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فليتقين احدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري يعني ستاسو څخه دی یو يعني ستاسو څخه دی هر یو خپل ځان د اور څخه ساتي که څه هم د نیمه خرما په صدقه او خیراتولو سره وي چې دغه نیمه خرما هم نه درلوده په ښه خبره دي مسلمانان خوشاله کوي مقصد دا چې څونه دې په وسه پوره وي په هغه اندازه د مسلمانانو کومک کوه تواضع ورسره کوه خدمت یې کوه ښه نرمه ګزاره او معامله ورسره کوه ځان ورته خواروه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو خدمت کاوه په صحیح احادیثو سره ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه چې اشرف المخلوقات وو سید الاولین والآخرین وو سرور کائنات وو تر ټولو ملائکو ښه او مشرف وو د دغه خپل لوړ مقام او لوړې درجې سره سره د خپل اصحابو خدمت کاوه د خپلې کورنۍ خدمت یې کاوه ځینې داسې خلک شته چې کور ته ولاړ شي غواړي چې د کور پاچا او حکمران وي په کور کې حاکم غوندې کښیني فقط امرونه کوي لکه ښځه چې د ده نوکره او خادمه وي د ده په خیال دا د مړانې او نروالي عزت او صفت دی خو په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق داسې نه و ستا کور ستا د عزت قوت او غلبې ځای نه دی ستا د عزت او قوت ځای پر کافرانو دی ستا د عزت ځای هغه دی چې بې له الهي قانونه به بل قانون نه قبلوي ستا د عزت ځای دا دی چې بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه رزق ونه غواړې بې له الله جل جلاله د بل چا څخه به نه بیرېږې د رحمت په مسئله کې د خدمت په ځای کې د کومک په وخت کې عزت نشته او نه دا د عزت ځای دی بلکې ځان کښته او خوار بوله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو خدمت کړی دی د خپل کورنۍ خدمت یې کړی دی همدارنګ لوی اصحاب کرامو د عاجزو سپینږیرو او کندو د خدمت څخه مخ نه دی اړولی بلکې و دغسې خدمتوت ته به یې یو تر بل ځان د مخه کاوه هر یوه کوښښ کاوه چې تر هغه بل ځان د مخه کړي او یا تر هغه ډیر وکړي په دې باره کې د حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین مشهوره قصه سته چې دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لوی او جلیل القدر اصحاب او خلفای راشدین و دا هغه کسان و چې پر ټوله اسلامي مځکه حکم چلیدي خو بیا یې هم د مسلمانانو خدمتونه کول او په دغه کې هیڅ او په دغه کې هیڅ تکلیف نه حساوه نو د مسلمانانو عزت پر کفارو دی خاصتا په جنگ او د جنگ پر میدان الله عز وجل د سورة التوبه په یو سل درویشت نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه یعنی ای مؤمنانو تاسو د هغو کفارو سره جنگ کوئ چې و تاسو ته نږدې دي او باید دغه کفار په تاسو کې شدت زړوالی او تندي وویني ستاسې افعال او اقوال به تند زړه او د خشونت څخه ډک وي واعلموا ان الله مع المتقين او پوسی چې الله عز وجل په ثبات حفاظت او اعانت د پرهیزګارانو سره دی علما کرام وای دغه عبادت چې د جنگ په میدان کې پر کفارو غلظت دی پر کافرانو خشونت او عدم رحمت دی نن ورځ ځینو مسلمانانو پرې شي دي یعنی کم وخت چې په جنگ کې د کفارو سره مخامخ سي نو پر غاړو یې وهي او تر هغو پورې وهي چې څه ډیر مو ووژل او پر غالب اسواست بیا نو دوی ټینګ وتړي یعنی کم وخت چې کفار مغلوب سوه شکست یې وخوړي نو د دوی څخه بندیان نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسی بیا نو د دغه بندیانو سره یا احسان وکړي چې مفت او به هر څه الکی یا یې د فدیه په مقابل کې الکی چې پر هر بندي یو اندازه پیسې واخلي یا مسلمانان بندیان پر اخلاص کړي چې دې ته مبادله وایي ورونو د حق او باطل کفر او اسلام په مابین کې د تاریخ په اوږدو کې همیشه جنگونه کېدل او کیږي نو الله عز وجل موږ ته د جنګ کولو او کامیابی طریقه راښیي او فرمایي کوم وخت چې ستاسو او کفارو جنگ شروع سي نو پر مسلمانانو دا حتمی او لازمی ده چې په همت او مړانه سره په شدت او شجاعت سره وجنګیږي د الله د دشمنانو غاړې په تلوار او چابکی سره ورپرې کوي ژر ژر یې وژني دا ولې ځکه کفر هغه وخت شکست خوري چې ډېر سړي یې ووژل سي نو ځکه د مسلمانانو د پاره په میدان جنگ کې بیره تردد وارخطایی او تیښته ډېر بدکار دی بلکې شدت او خشونت توندي او تیزي به کوي کم وخت چې کفارو شکست وخوړي بیا یې نو مه وژني بندیان یې نیسي د ځانو سره یې بندیان راولي ورونو په بندي نیولو کې څو فایدې سته اوله فایده یې دا ده دغه بندیان چې د مسلمانانو ژوند او اخلاق د نږدې څخه وویني شاید اسلام یې زړه ته لار وکړي او مسلمانان سي او که مسلمانان نسوه بیا نو ستاسو خوښه ده که احسان ورسره وکړي مفت بې له قیده او شرطه یې لکړي چې خپل وطن او ځای ته ولاړ سي چې دا کار هم و اسلام ته د هغو راجلبول دي او یا یې د فدیه په مقابل کې اله کوي چې څه معینې پیسې ځینې واخلي چې په دې چې په دې بیا د مسلمانانو اقتصاد قوي کیږي یا یې په مسلمان بندیانو تبادله کړي چې دلته بیا بل قسم ګټه وسو نو د دغه ټولو لارښوونو په هر صورت کې ډېر ګټې او فائدې سته چې ما په اختصار سره بیان کړې او تر نور تفصیل د وخت د مراعات په لحاظ تیریږم او بیا هم الله عز وجل د سورة التوبه په 90 نمبر آیات کې فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يعني تاسو د هغو کسانو سره جنگ کوي د هغو کسانو سره وجنګيږي چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان نه لري او هغه شیان حرام نه بولي چې الله او رسول الله حرام کړي دي او دوی د اسلام حق دین نه قبلوي او عمل نه پکوي دغه ذکر سوي خلق د هغو کسانو څخه دي چې و دوی ته کتاب ورکول سوی دی یعنی یهود او نصارا دي او دغه جنگ تر هغو ورسره کوي چې دوی په خپل لاسو جزیه ورکوي او دا جزیه په داسې حال کې ورکوي چې دوی خوار او ذلیل وي وروڼو! الله سبحانه وتعالی موږ ته دا راښيي او دا یې راوښول کم تعلق او علاقه چې زموږ او کفارو په مابین کې وي هغه به څنګه وي هغه به داسې تعلق وي چې موږ به تر کفارو لوړ او معزز یو دوی به د ذلت سره سره جزیه راکوي مه ضعیفه کېږئ او تاسې کفار و صلح ته مه رابولئ چې ورته وایاست راسئ د صلح خبرې وکړو حال دا چې ای مسلمانانو تاسې غالبه او کامیابه یاست او الله جل جلاله په نصرت او کومک ستاسو سره دی او هیڅ کله ستاسو عملونه نه ضایع کوي بلکې په قیامت کې به پوره اجر او ثواب درکړي مقصد دا چې مسلمانان باید و کفارو ته ځانونه کښته نه کړي لټ او بې همته نه سي چې د جنګ د سختیو څخه وبېرېږي او د صلح نارې ووهي په دغه کار په دغه کارو دښمن قوي کیږي هو که صلح د اسلام په فایده و صلح دی وسی خو د صلح سبب باید بیره او بې همتی نه وي ځکه د بیرې د پاره هیڅ سبب نشته که تاسو د الله عزوجل پر لار مستقیم ولاړ شئ الله عزوجل حتما ستاسو نصرت کوي او بری درکوي همدارنګه د جنت نعمتونه ستاسو دي تاسو لوړ یاست تاسو د عزت خاوندان یاست نه کوپار محترم ورونو تر دغه بیان وروسته موږ ته د عزت او تکبر په مابین کې ډیر واضح فرق را معلوم سو او پوه شو چې تکبر هغه دی چې په باطل سره ځان لوړ بولي او عزت هغه دی چې په حق سره ځان لوړ بولي تکبر د نعمت پټول دی مګر عزت پر نعمت اقرار او د نعمت ښکاره کول دی واما بنعمه ربك فحدث تکبر د خود پسندۍ خودخواهۍ ځانځانۍ څخه پیدا کیږي دا چې ځان لوړ او نور کښته بولي حق نه قبلوي مګر عزت د ښو او لوړو شیانو څخه په وجود راځي چې هغه تعلق بالله اعتزاز بالله دی په حق پورې لاس نیول دي د ځان خوښ درلودل ځان ښه بلل نه دي تاسو وینئ چې ځینې خلک په نسب فخر کوي ځینې کسان په پیسو فخر کوي او ځینې بیا په رتبه نازیږي چې دا ټوله کبر غرور او لویي ده خو حقیقت هیڅکله داسې نه دی الله سبحانه وتعالی دا شیان زموږ د مابین څخه لغوه کړي او منع کړي دي د مسلمانانو عزت په علم په دین په تقوا سره دی نن ورځ دغه فرق او دغه حقیقت د خلقو څخه ورک دی که هر وخت دغه حقیقت په خلقو کې پیدا او مستقر سو او د مسلمانانو زړه د الله سره تعلق پیدا کړي چې همدغه الهي تعلق د اسلام اساس او ریښه ده کوم وخت چې مو زړونه د الله عز وجل سره تعلق ولري دلته نو د قوت معنا په موږ کې پیدا کیږي اسلامي فکر مو کامیاب کیږي کم وخت چې مو ایمان په اسلامي فکر سره قوي سو کم وخت چې مو ایمان په اسلام سره قوي سو کم وخت چې مو د اسلام او ایمان سره اخلاص زیات سو دلته نو حماس او هیجان زیاتیږي یعنی په دین او جنگ کې مو ثبات شدت او شجاعت زیاتیږي کم وخت چې د قربانۍ او تضحیه استعداد را پکښ پیدا سو دلته نو د اسلامي عمل او د هغه د کامیاب کولو استعداد په وجود راځي وروڼو ښه متوجه سي خبره پېچلې او مبهمه نه ده خو صرف دقت او توجه پکار دي ما څو شی یاد کړ ایمان اخلاص حماس عمل څلور رکن سوه ایمان اخلاص حماس عمل کم وخت چې دغه څلور شی په مسلمانانو کې موجود سوه نو د مسلمانانو قوت او طاقت منفجر کیږي عالم تر تسلط لاندې راولي او عزت هم هغه شی دی چې دغه انفجار په وجود راوړي العزة بالله التعلق بالله عدم الخضوع لغير الله التعلق بما عند الله يعني په الله سره عزت د الله سره تعلق بيل الله وبل چاته سر نقشه تکول هغه نعمتونه چې د الله سره دي د هغو طلبول مخکې ما څلور رکنه یا څلور شی یاد کړ اول ایمان اساس د ایمان پوه او هوښیار زړه دی تر کومه وخته چې زړه ویښ پوه او دانسته نه وي واقعي ایمان په وجود نشي راتلای ښه ایمان موجود سو دوهم اخلاص پکار دی اساس د اخلاص پاک او نظیف زړه دی شته ایمان او اخلاص موجود سو دریم حماس پکار دی اساس د حماس قوي شعور دی ایمان اخلاص حماس موجود سو عمل پکار دی او اساس د عمل ځوان او قوي عزم دی خو دغه ټول شیان خاصتا د ځوانانو سره موجود وي که څه هم دغه خبره و ټول امت مسلمه ته متوجه ده مګر په ځوانانو پورې ډیره خاصه او ډیره ورته متوجه ده اې د امت مسلمه ځوانانو په اسلام معزز سي بیل الله جل جلاله و بل چاته سر مکشته کوي خپل ځانونه و یو طاغي او جبار ته مذللوي د یو پولیس یا عسکر څخه بیل حتی مبیرېږي و یو غني او مالدار ته د دې دپاره چې یو څه به درکړي عجز او تضرع مه کوئ په حق عمل کوه خپله واجبه وظیفه ادا کوه نیت صاف او خالص که هغه چې د الله عز وجل سره دي پر هغه مؤمن اوسه د الله عز وجل وعده په حق سره ومنه کار او عمل په شدت او شجاعت سره کوه دغه د یو ځوان صفتونه دي که دې دغه اوصاف په ځان کې پیدا کړه بری او کامیابي به په خپلو سترګو ووینې د ځوانانو مسؤلیت او وظیفې خورا لوی او ډېرې دي ځکه دوی د ملت د نهضت او ترقۍ ستنې او عمودونه دي او دوی هغه کسان دي چې ذکر سوي څلور معانی او اوصاف په لویه پیمانه او پراخه اندازه پکښې موجود او پیدا دي که څه هم ځینې لویان د دغه اوصافو څخه خالي نه دي مګر دغه اوصاف قلب ذکی فؤاد نقی شعور القوی عزم الفتی په ځوانه طبقه کې په ځوانه طبقه کې واضح او روښانه دي الله عز وجل د سورة الكهف په دیارلس نمبر آیات کې او موږ نور هم هدایت ورزیات کړي یعنی الله عز وجل تر ایمان لوړ او زیاته درجه هم ور نصیب کړه چې د اولیاء الله درجه ده اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا کم وخت چې د وخت پاچا دغه ځوانان و بوتانو ته په سجده کولو سره امر کړه دوی ولاړ سو او ویې ویل، د آسمانو او مځکې رب زموږ رب دی، هیڅکله به موږ بې خپله رب څخه د بل معبود عبادت ونه کړو او که موږ بې له هغه الله د آسمانو او مځکې د رب څخه ما سوا بل شی اله او معبود وباله نو موږ به خامخا ډېره بده غلطه خبره او غټ درواغ ویلي وي الوهیت او ربوبیت یوازې د آسمانو او مځکې ورب ته ثابت دی او هم فقط هغه رب اله او معبود دی نو د دغه ځای څخه او د دغه آیات په استدلال سره د ځوانانو وظیفې او مسؤلیتونه ډېر شوه او د امت مسلمه حقوق د دوی پر غاړه دوه چنده دي مسلمان ځوانانو ستاسې په ذلت امت ذلیله کیږي او ستاسې په عزت امت معززه کیږي ويثبت اقدامکم یعنی اے مؤمنانو که تاسو د الله او رسول الله د دین مدد او کومک وکړي الله سبحانه و تعالی به تاسو سره مدد او کومک وکړي پر دشمن به مغالب کی او په جنگ کې به مو ثابت قدم کی چې په نتیجه کې به مو پر پولیس رات قدمونه ټینګ او ثابت سي وروڼو! که یو بنده د زړه د اخلاصه پر یوه اسلامي کار اقدام وکړي، الله جل جلاله هم په هغه کار کې مرسته ورسره کوي. وروڼو! دا بحث به په یوه لطیفه قصه سره پای ته ورسوم چې د قصې مطلب دا دی کوم وخت چې انسان د الله عز وجل عظمت وپیژني څه ورته پیښیږي قصه د ایوبیینو پاچهانو د زمانې قصه ده قصه داسې ده د جلیل القدر امام العز ابن عبد السلام رحمه الله چې د سلطان العلماء لقب ورکول سوی دی د دغه امام سلطان العلماء په زمانه کې د وخت پاچا ملک صالح ایوب نومېدی او دې پاچا دا منع کړې و چې یو څوک په دغه نامه وشخ کړي ملک صالح ایوب یا یې په دغه نامه یاد کړي بلکې دا لازمه وه چې د ده تر نامه د مخه به د لقبو یوه مقدمه پرته وي اول به لس دولس لقبه یادیږي بیا به د ده نوم ذکر کیږي مثلا الملک الصالح المبجل المعظم المفخم المكرم المحترم د دغه القاب څخه به یو مقدمه ذکر کېده بیا به د نوم ایوب یادېدی یو ورځ دغه ملک صالح ایوب په هغه خپل جاه او جلال په دبدبه او عزت په شان او شوکت د خپل وزیرانو درباریانو پیردارانو او عسکرو په مابین کې په یو شهر کې تیریږي ښاریان د لارو او سړکانو پر دوو طرفو د پاچا د دغه لوی او عظیم موکب د لیدلو او نندارې دپاره ولاړ دي په ډېر تعجب او حیرت سره د پاچا د موکب و فخامت او عظمت ته ګوري د پاچا لښکرو او قوت ته زینت او زینت ته حق پک پاته دي چناب وبره د خلقو د مابین څخه یوه عجیبه ناره وسوه په لوړ آواز سره نارې کړه سوه یا ایوب یا ایوب ایوب خلق وارخطا او په تعجب کې سوه پاچا د خپلو وزیرانو درباریانو او لشکرو سره ودرېدی خلق وارخطا دي چې دا څوک دی چې و پاچا ته په دغه نامه سره ورنارې کوي که ګوري د خلقو د مابین څخه یو شیخ راووتی چې هغه سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله وو د پاچا پر طرف ورهدي تر څو چې ورورسېدي او پاچا ته وایي یا ایوب ته په دغه شان او شوکت کې دبدبه او عظمت کې او په